تاسې هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووځي او هغوی دا هم نه ګڼله چې د هغوی کلاوې به هغوی د الله پاک نه وژغوري خو الله پاک له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خوا ته د هغوی خیال هم نه و دنیا ولهم فی الاخرة عذاب النار که الله پاک دا او په حق کې دلا وطنی نه وای لیکلی نو په هم دې دنیا کې به یغو ته عذاب ورکړو او په آخرت کې خو دا غو لپاره د دوزخ عذاب دی فيها الفاسقين تاسو چې د خرماو کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو پر خپلو جوړو ولاړې پریښودلې دا هر څه د الله پاک په اذن سره وو او الله پاک دغه اجازه د دې لپاره وکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي والله على كل شيء قدير او کوم مال چې الله پاک دا غول ولکینه ویستلو نو د خپل پیغمبر خواته واړوه هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسې خپل آسونه او خپل وخان غلولي وي بلکې الله تعالی چې په هر چا باندې غواړي واتقوا الله ان الله شدید العقاب الله پاک چې هر څه د دغو کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله پاک او رسول صلی الله علیه وسلم او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسانو لپاره دي تر څو چې هغه یوازې تاسو د بډایانو ترمنځ گردش کوونکي نه وي څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته درکړي هغه واخلئ او له څه نه چې هغه تاسو منع کړي دغه نه منع شئ د الله پاک نه ویریږئ الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی اولئک هم الصادقون هم دارنګ هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي دوی د الله پاک فضل او دغه رضا غواړي او د الله پاک او دغه رسول صلی الله علیه وسلم نصرت ته لا ترلی اوسیږي هم دغه رښتینی خلق دي او هغه دغه خلکو لپاره هم دي چې د دغو مهاجرینو له راتګ نه مخکې ایمان راوړی په دارالهجرت کې استوګنو دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو ته اړتیا قدرې هم دوی په خپلو زینو کې نه احساسوي او هغه د هغو کسانو لپاره هم دي چې د دغو مخکنیو نه وروسته راغلي دي هغه کسان چې وایي ای زموږ ربه موږ او زموږ ټولو هغو وروڼو ته بخښنه وکړه چې د موږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زموږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض ما چوه ای زموږ ربه ته ډیر مهربان او رحیمي او ستاسو په با موږ د هیڅ چا خبره هیڅ کله ونه منو او کله تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به ستاسو مرسته وکړو خو الله پاک صاحب دی چې دغه خلق قطعی درواغ جن دي که هغه وېستل شول نو دوی به لا غو سره هیڅ کله ونه وځي او کله غو سره جګړه وکړای شو نو دوی به هیڅ کله دا غو مرسته ونه کړي او که دوی دا غو مرسته وکړي هم نو شابه واړوي او بیا به له هیڅ لوري څخه مرسته ونه مومي دوی به هیڅ کله پر ازمه کېدلو په سي میدان کې ستای سره مقابله ونه کړي که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې د کیناستلو یا د دیوالونو تر شا پټېدلو دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي ته دوی سره غونډ غني خو د دوی زونه یو لبله بیزاره بیل شوی دي د دوی دا حال لدی عمل ده چې دوی بیا عقل خلق دي د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم زه خو د الله رب العالمین څخه ویریږم الله پاک هغه ذات چې دغه پرته کوم معبود نشته هغه باچا دی ډیر مقدس د سره تر پایه سلامتی امان ورکوونکی ساتونکی په ټولو برلاسی په زوره د حکم نافذوونکی او د لوی څښتن لوی کوونکی پاک دی الله پاک دغه شرک نه چې خلک کوي داغه ډیر غوره نمونه دي هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي دغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او حکمت والا دی